هغه ذات چې پشپګو ورځو کې زمکا او اسمانونه او هغه ټول سيزونه جوړ کړ کم چې د اسمانونو او د زمکې په مینس کې دي بیا په خپل د کائناتو د بادشاہي په تخت کې ناستو رحمان داغه د شان تپوس بس د چا په کس نه وکړه آیت سجده